الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أصارا کومه مضبوطه وعده او محکم عهد الله جل جلاله دې دې يهودو نه اخیستل الله جل جلاله په تورات کې يهودو تدریح حکم کړیو یو حکم داو چې په خپل منځ کې به جګړې غینا قتل او قتال بنه کوي خانه جنگي بنه جوړوي یو حکم او که تاسو قتل او قتال کوي خانه جنگي جوړوي دا حرام ده په تاسو باندې ګناه کبیره ګناه یو دو حکم الله جل جلاله دا ورته کړی چې تاسو به یو بل د خپل کورون د خپل وطن نه نشوي اینده سي ظلم بنکه چې هغه تاسو د ظلم د وجې نه کډو خپل وطن پری دس ازار بنور کوي چاته دومره تکلیف چاته نور کوي خپل يهود ورونه لا چې هغه خپل وطن خپل کله کړی تاسو تکلیف نه لاشي او کوم دا وکړل نو کبیره ګناه سخته ګناه مو وکړل دریم حکم دا چې کچتا تاسو دا ملګری يهود د دشمن په لاس کې بنديان شول تاسو دشمن جګړه مور سره رااله تاسو دا يهود ملګری دا غو په لاس کې بنديان شول او بیا هغه تاسو ته په پیسو باندې راخلاصول او تاسو دا بنديان يهود په پیسو راخلاصېدل شوي نو بیا تاسو فدیه ورکوي دشمنانو خپل جیلیان راخلاصوي درې حکم دی يهودو دا اولنی او دوم حکم دا بالکل تخپل تفصیل د تکو او دا چې د دوه يهودو په کوم ملګری د دشمن په لاس کې بندي پرې وتلو د هغه د اخلاصولو بارپور کوشش کو يهود مدینه منوره کې آباد او تاسو ته ما ویلو په دې نیت باندې مدینه منوره ته راغلیو چې د اخیر زمانه پیغمبر به په مونږ کې الله جل جلاله راوستي چې کوم اولاد اسحاق علیه السلام او دې الله خپل فیصله حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دزوار جهان سردار الله جل جلاله بني اسماعیل کې راوستي ته دوه حسد پیدا شو بهر تک په مدینه منوره کې په خپل مقامی د مدینه منوره خلک دوه قومو مقامی خلک چې هغه ته اکثریت حاصلو یو ته اوس ویل او بل ته خزرج دا په خپل د مدینه منورې باشندگان او دول اکثریت او دوا مشهوري قبيله هغه د يهودو په کې آباد دي چې یو بني قريظه او بل بني نذير او دا بني قريظه يهود او دا بني نذير يهود دا اقلیت او د دنیا قانون دا ده چې اقلیت همیشه د اکثریت تابع نو فلهذا دا دواړه قبیله د يهودو کبني قریظه او کبني نذیر دا د اکثریت تابع خو لیکي اصل کې کوم چې مقامي دوه قبیله وي چې یو د اوس قبیله او بل د خزرج دا هغو دواړو قبیلو منځ کې عداوت دشمنی ډیره سخته همیشه به هغو منځ کې اکثر اوقات به قتل او قتال جګړه به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف اولینه مخ کې دا سختۍ دشمنانو په خپل منځ کې او تاسو خدمت کې معاذ چې اقلیت همیشه تابع اکثریت اوس د اکثریت منځ کې اختلاف د دې اختلاف په صورت کې بني قریظه ملګرتیا هغه د اوس قبيله والو سره دا هو ملګری دا هو حلیفو ملګری دا هو او بني نظیر دا د خزرج قبیله والے ملګری وو دا هو سره ملګرتیا و دا هو تبعیه چې غوړه کړو چې موږ تاسو تابع او بني قریظه باقاعده او قبیله والته ویل څوک تاسو سره جګړه کوي څوک چې وي هغه يهودي که غیر د يهودو موږ تاسو ملګرتیا او بني قرا د بني نذیر هغه حضرت قبيله والا ته ویلو چې موږ تاسو ملګری یو تاسو حلیف یو څوک هم تاسو سره جګړه کوي څوک وي موږ له هغه سره جګړه کوو کاغه زمون بني نذیر يهود و بني قريظه يهود ولې نو لازمي خبره زه شولا منځ کې جګړه راځي نو د اوس او د حضرت قبيله به جګړه ونی خطر چې دا د مدینه منورې مقامی باشندگان چې کې بني قریظه ملګری د اوس او بني نذیر ملګری د خزرج نو بني قریظه به د اوس طرف ته ودرېدل او بني نذیر به د خزرج قبیله طرف ته ودرېدل او هلان چې الله چې جو حکم دا چې تاسو یو بل نصر وشي او د دې جګړې په صورت کې مخامخ اځو یو بل وچل او که بچیرته اوس قبيله ولا غالب شول نو بیا به د خزرج قبيله ولا او شړل د کلین د وطن ضرور به بن نذیر هم سره شړل او په دې شړلو کې بن قریظه هم مرګتیا او الله ورته ویل چې تاسو به یو بل د خپل وطن نه نشړ په دې پس منظر پوه شوي مطلب باندې دا دوه احکام به دوی ته ولاندې کوي او د درېمه خبره کومه به چرته یو دشمن حمله وکړه مثال په تور د بنی نذیر ملګری به دا هغه چې کوم دا د اوس قبيله ورسره بندي شو نو بیا به بنی قریظه او بنی نذیر دواړو قبيله د یهودو کوشش کولو چې هغه اخلاص پیسې به ولا ورکول او کوم چې تر باندې قریزه مرګه دا د خزرج ملګرو سره باندې شو نو بیا به هم دې دواړو قبيلو د یو بل تر خلاصولو کوشش کولو پیسې به ولا ورکول کنه نو چې چا ورته لکه تاسو دا ولې را خلاصوي تاسو خپل منځ کې یو قسم دشمنان دي ځکه یو د اوس ملګری بل د خزرج ملګری قریظه بني قریظه دا اوس ملګری او بني نذیر د خزرج ملګری په دا خو زمون په مذهبي کتاب تورات کې خدای موږ توایي موږ خو د خدای حکم په ځای کوو چې دا ازادي ورکو او بدیل اخلاصو او کوم دې ورته چې د خدای حکم خدا هم د چې او بل به سره وزن نه او حالانکه تاسو دا اوس او د خزرج د ملګرتیا په صورت کې بني قریظه بني نذیر وزن بني نذیر قریظه د خدای حکم خو ادمي قتال تاسو جګړه نه کوي او یو بل به کلی نشر پاغت او احکام ول عمل نه کوي په مړن ملګرتیا دوستي خو په اړه موږ څوک مو مجبورې دي سمجھ کې راغی موږ مجبور دا الله استاسو دا درنو حکم چې په ځای کړی دا دا د دې وجه نه چې الله حکم دا رواج په ځای کوي رسم له کنه غل مخکنی دوه احکام دی حکم سفر الله جل جلاله دوه تویس معلومیږي تاسو په نیم تورات ایمان راوړې او په نیم تورات په ایمان نشته نیم تورات عملا منیا او نیم تورات عملا نه منیا الله جل جلاله بیا هغه ته سزا تعین کړي ها څه جزا به وي صبر سزا به الله ورکړي څوک چې دا شان تفعیل کوي الله جل په خپل وي په دنیا کې برسواج په دنیا کې برسواج چان چې د الله احکام پر اونه منل هغه په دنیا کې هم رسوایی په برخه ده او خدای دې موږ تاسو له کفر نه وساتي پر مؤمنانو دې خدای پاک او که بیا خطرناک خبره ده الله د احکام له بالکل انکار کوي به قیامت کې شد العذاب او سخت عذاب تم خلاصي کړه او دا دواړه معاملې الله جل جلاله وکړي بني نذیر هم رسوا او ذلیل شول يهود او بني قريظه هم رسوا او ذلیل شول څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د غزوه خندق نه واپس جبرئیل السلام تشریف راړل اے محمد صلی الله علیه وسلم تاسو خو اصلها کوزه کړل ولکه کوم ملائکه چې غزوه خندق ته مدد فراغل هغه خو اصلها نه کوزه کړی رسول الله مبارک او تاسو حکم لري الله په بني قریظه کوم هغه هغه باندې تاسو حمله وکړه او دا قصه ډېره تفصیل ان شاء الله که ځون باقی وو سورۃ الاحزاب کې دا په تفصیل باندې کوو ان شاء الله نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام واستول بني قریظه معاشره کړل اخیر هغه تسلیم شول تفصیلی خبره تسلیم شول حضرت سعد بن معاذ نبی علیہ السلام ته تاسو زموږ منځ کې فیصله سو چې سعد یو کې خره هغه ته بالکل سعد یو کې بني قريظه ورته رسول الله ورته او صالح فیصله هل سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په غزوه خندق کې زخمی شوی او دا دعا یې کړې و اي الله که د قریش سره لدینه بعد چې سم jihad او غزوه وي خدای ما مړ مکه دې زخمونه چې دوی د ستا حبيب او زمون پیغمبر ډیر په تکلیف سره مکه مکرمه نه راوستل او کبیا د قریش سره غزولې خدای تر او وخت پورې ما ژوندې پریری چې دې بني قریزه او موږ مسلمانانو سره سخت غدر او دوکه وکړه موږ سره معاهده کړو چې موږ د کافرانو مګرتیانو کو پړه د کافرانو مګرتیانو کړل بیا د بني قریزه او تر غزوې پر خدای امامه وکړه په مسجد نبوي کې حضرت سعد بن معاذ پاتې کېدو رضی الله تعالی عنہ حضرت نبی رسول الله خیمه ورته والو حضرت سعد بن معاذ په اوخبره یا په اسبه رسول غیر اول نبی له تاسو صحابه ته فرمایل قوموا لسيدكم فلصدا غفات راکوزی کې حضرت سعد بن معاذ ته څه فیصله کېدو په باب د دې بني قریظه په باب زما فیصله ده له دوه حق چې کوم نو جوانان دي او قابل د قتال د جګړې دي هغه ټول مړ شي مړ یې کړ او کوم چې بډاګان دي ماشومان دي او خزي دي هغه به تور غلامان وسات او چې دا حکم وشول ډایرکټ د ثاني معاص کوم زخم هغه وینه شروع کړ وینه ولا بهدل هغه ځکه شهید نو په دې قریزو بیا په دې ذلت سره الله تعالی په دنیا کې ورته رسوایی ورکړه ځوانان ټول مردار قتل شول او کوم بډاګان او خزي او ماشومان یو هغه په تور غلامان د صحابه کرامو غلامان شو دا دنیا رسوایی خدای دې رسوایی او بنی نذیر دا چې په خیبر کې آباد د مدینه منورې نه وشل خیبر ته ویشل خیبر ته وشل بیا هغه د هغه نه بعد بیا حضرت عمر فاروق رضی بیا غزوه خیبر وشول بیا خیبر فتح شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی په خپل زمکو باندې پری خودل او دونه به ټیکس اخیستل کړه د چارو عمر فاروق دور خلافت راغی بیا دوی د خیبر نه وشل شام شام ته وشله د یو چې د مسلمانانو سره دښمنی کوي او د سخت دښمنانو له مسلمانانو او جدار چې دوی ته پته یې تاریخ چې موږ څنګه د مسلمانانو ته فولي ها نو الله جل جلاله په دنیا کې دوی د پاره رسوایی ده ولې رسوایی ده ځکه ګناه یې کړې او ظلم یې کړی ګناه ولې کړې ده ځکه د الله احکام نه دي منلي او ظلم یې کړی خپل ورونه قتل کړي مذهبي ورونه قتل کړي دي يهودو هغه د بني قريزه هغه بني نذیر مړ کړي بني نذیر هغه قريزه چې کوم نه لکه هغه مړ کړي نه به تویوي تاسو دماغکم ویني خپل یعنی باز به د باز نور ویني نه تویوي او چې بني قریظه بني نذیر مړ کړي د دې مثال ده لکه خپل ویني چې تویي لا تسبقون ما تویوي تاسو دماغکم ویني خپل ولا تخرجون مرا مو باسي تاسو انفسکم سبحان الله سبحان الله خپل ځانونه خپل ځان خو نو نو یې هغه تاسو رونه دي تاسو یو هیڅ سوره قبایلی خپل امن افس کې رونه یې ولا تخرجون مو باسي تاسو انفسکم ځانونه ايسلم بعضكم مع بعض چې بعض تاسو ظلم کوي په بعض نور باندې من دياركم د کورونو تاسو نه ثم اقررتم تاسو بیا اقرار کړو په دې مذکور وعدو باندې ایا حتم تاسو وعده کړو وانتم تاسو تشهدون چې شاهدی ورکول تاسو اوس تاسو گواهان چې زمون په تورات کې د احکام راغلي که څوک د توې چې ولې عمل ور باندې کوي د په یو حکم عمل کوي چې فدیه ده د جیلیانو د بندیانو په تورات کې راغلي دا حکم چې بیا د بیت د لورونه ولې قتل کوي خپل کورونه ولې وباسي په مړه د ازمن د اوس ملګرتیا کو بني قريظه وويل او بني زمونه خزرج موږ ته کو دوستان دوسی کې خلاص نه راځي کړه سبحان الله وانتم تشهدون ثم پس دینا انتم تاسو ها اولای ها کسان یې تقتلون انفسکم چې د خدای اوله وعده ما تکړه تقتلون چې تاسو قتل کوي انفسکم ځانونه خپل ملګرتیا مو د اوس قبیله د خزه هغه دښمنی ده دا هو ملګرتیا فعلی صداقت پر د خدای حکم ته نه ګوري الله وای تظاهرون تاسو مدد کوي عليهم د دیرونو تظاهر تمدون عليهم بالاسم په ګناه باندې تاسو مدد کوي بني نذیر ملګرتیا کوي هغه د د خزرج او بني قريظه ملګرتیا کوي د اوس تظاهرون تاسو مدد کوي عليهم د دې اوس او د خزرج بالاسم په ګناه باندې ځکه د حقوق الله نه فزې کوي د الله احکام تصمیم نه نه والعدوان او په ظلم باندې په حقوق العباد ځکه چې څوک مرګ خو خدای حکم نه ځای کړو ظلم دی هم وکړو و ان یاتو کچې تراشی کوم تاسو له وساره بنديان جیلیان تفادوهم تاسو فی دی ورکوي هم د دې جیلیانو دغه دریم حکم په ځای کوي خو معلومیږي چې تاسو د مخکنی احکام د خدای نه په ځای کوي دا په دې حیثیت نه په ځای کوي چې دا الله حکم ده بلکې دا تاسو یو رسم او رواج ښکاري وهو شان دار وهو شان دار محرم حرام کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې اخراجهم وستل دغه تاسو د يهودو یو بل د خپل وطن د خپل کلی وستل د تاسو حرام کړی شوی دی الله وایي افتؤمنون ببعض الكتاب الله تعالی اوس ملامتیا ور باندې وایي افتؤمنون اي تاسو ایمان راوړي په بعض الكتاب په بعض کتابان چې تورات بعض احکام نه فدیه ورکوي وتکفرون تاسو کافران کیږي په بعض په بعض نور احکام د الله باندې چې حرمت قتل ده او یستل دورونه د خپل کلی وطن الله وایي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الله استعين ده هغه عذاب ولکي الله فما جزاء نه ده جزاء او سزا او بدله من ده هغه چا يفعل چې دا شان ته حرکت کوي يفعل ذلك چې دا شان ته حرکت کوي چې بعض احکام مني د الله او بعض نه مني منکم لتاسنا الا مگر سزا یې سره خزي رسوي خزي رسوي په حيات الدنيا د دنیا په ژوند کې تفصیل من درته وکړ او دام واوري وما الله ندل تلا بغافل نا خبر عما درسنا تعملون چې تاسو کوي چې هغه اسباب د شدت العذاب دي چې بعض احکام نه او بعض احکام الله یې دا څوک دا بیماری څه ده دا ټول ټول محروم ولې سوال ته ټول محروم ولې سوال چې په دنیا کې رسوي او په آخرت کې عذاب شدید الله وی اولائک اسباب د حرمان الله ذکر کوي ولی محروم شول اولائک دا يهود الذين اوسوق تي اشتروا الحياه الدنيا بالاخره چې دوی اخیستله دنیا ژوند په آخرت باندې آخرت کې ورکړي له دنیا ژوند دی ورکړي فلا يخفف عنهم العذاب سخت خدای ته په غوسه ده مخکې ویل ثم يردون الى اشد العذاب اوس بیا خدای پاک وایي فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف نه بس هغه اسانه کول سپکولې عنهم لدون العذاب عذاب کو دنیوي له کو اخروی ده ولا هم نبوي دي ينصرون چې مدد وکړي شي فذف العذاب